بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی الرحمن علم القرآن رحمان د دې قرآن خو ونه کړی دی نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د قدرت کومې کومې نښانې دروازنې کړئ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان له دغو سمندرونو څخه ملغرلې او مرجان راوځي او دا بیړۍ د همغه دي چې په سمندر کې د دنګو غرونو په څیر لوړې پورته شوې دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کومې کومې لورېلې درواغ دنې کړئ په ځمکه او آسمانونو کې چې هر څوک دي ټول خپل اړتیاوي د هغه نه غواړي هر شیبه هغه په نوي شان کې دی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کوم کوم غوره صفاتونه درواغ وګڼئ اے د پیریانو او انسانانو ډلې که تاسې د ځمکې او آسمانونو د سرحدونو ته په وتلو تښتېدلی شئ نو وتښتئ خو نشئ تښتېدلی د دې لپاره خبرئ فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو به د خپل رب کوم کوم قدرتونه درواغ وګڼئ نو څه به جوړ شي په هغه وخت کې کله چې آسمان وچوي او د سړي څرمنې غوندې سور شي فبأي آلاء ربكما تكذبان ای پیریانو او انسانانو هغه وخت تاسو به د خپل رب کوم کوم قدرتونه درواغ وګڼئ مجرمان به هلته له خپلو چیرو نه وپېژندل شي او هغوی به د وچولي له ویښتو او پښو نه رانیولو راښودل شي فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغه وخت کې به تاسو د خپل رب کوم کوم قدرتونه درواغ وګڼئ فبأي آلاء ربكما تكذبان نو بیا به تاسې د خپل رب کوم کوم قدرتونه درواغ وګڼئ ولمن خاف مقام ربه جنتان او د هر هغه چا لپاره چې د خپل رب حضور ته د وړاندې کېدو نه ویره لري دوه باغونه دي جنتیان به پر داسې فرشونو باندې تکیه کوونکي ناست چې د هغو استرونه به د پرېلو وریښمنو وي او د باغونو څانګې به د میوو له زوره ښکته راکوزې شوي وي فبأي آلاء ربكما تكذبان د خپل رب کوم کوم انعامونه به تاسو درواغ وګڼئ او پر هغو دو باغونو برسیره دو باغونه به نور وي فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو به د خپل رب کوم کوم انعامونه درواغ وګڼئ مدهامتان ګڼ سمسور او ښېرازه باغونه فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسبة دخل الرب كم كم انعامنا درواغ وغني فيهما عينان نضاختان په دواړو باغونو کې دوه چینې د فوارو په شان دوش وهونکې فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو به د خپل رب کوم کوم انعامونه درواغ وګڼئ ډیر برکت درلودونکی دی استاد جلیل او کریم رب